د مؤمن بنده دا تمنا او خواهشي چې زه الله راضي که الله رضا حاصله که. ګوره دی لمونځ کوي په دغه لمانځه باندې ده ته هیڅ عوض او بدله په دنیا کښې نه میلاویږي. روزې نیسي، روزو نه بل څه مقصود نه یي. دی زکات ادا کوي، نوره ستړې ستومانې کوي، مقصود یې دا یي چې ماته الله رضا حاصله شي. هر مؤمن بندا د زړه تمنا دای چې الله رضا مفته حاصل شي خو د عمل خلی کول کفی نه دی بلکې عمل کول صحیح صحیح کول په اخلاص سره کول او اخرت ته رسول ضروری دی من جاء بالحسنه فله عشر امثالها چې چارت لکو کو په شګړای باندې شګړای وکړل به محفوظ کړل اخرت ته ورسوله دغه بار بالز ګنا ثواب ملوي من فعل بالحسنه نو چې خلی شګړای وکړل نه شګړه کول او ایغان آباد دې محفوظ ول او اخرت ته رسول ضروري دي اوس په دغه لارې چې مفتزنه رکاوټونه دي هغه رکاوټو ته بیدار اوسېدل ضروری دي که انسان دې ته بیدار نه سو به د انسان ول سفر منی کی سفر و درای دی پروردگار رضا طرف ته نزي څلور شیان دي علماوو هغه دي دشمن په لفظ کي جمع کړي دي يو دنيا ده دنيا انسان مشغول کي اخرت نه يې غفل کي نمره اکبر دنيا ګټل يغه د دنيا کار کو دنيا چارې لارې کولې خو زړه به الله سره زه خپل ملګرو ته ځان ته ملګرو ته دا خبره بار بار کوم چې اسبابونه بس غي لا سر نیسی نو خو د زړه نظر به په الله مندي چې کله انسان دا ووایي چې د دکان خدای پاک راکي د دکان وبس پاس به مسلې حل سللې به ا دکان دی ونسی مسلې نوره وسره ډېرې سي چې کله دی وایي که دا جاب ماته ملاو سه د نوکری ماته ملاو سه پاس به مسلې حل دی به هغه نوکری دی نوره ځان سره ونسی نه دا نوکری دا کاروبار دا چې کوم دی سفر د بارت لګ دا ټول شیونه اسباب دی دی راغت خو دی و مومن بندا نظر با په الله مندی زړه چې بدغه خبره نه ډریږي ډیر وری داسې اوسي هغه اسباب چې موږ د راحت ول غنو موږ داسې ټینګ ونسی غمونه سفر بند کی خوشی په جای باندې پریشانی راکی توان جوړ کی نقصان جوړ کی انسان به همیشه لاس په دنیا اسباب چوي خو زړه نظر به په الله باندې چې زړه نظر کله الله نه واوړي یو خدا چې د اخرت نقصان کیږي دوه مدا چې دنیا کې د شیان د پریشانی سبب ګرځي حضرت صاحب فرمایي حد کار ول دل یار ول لاس په پکار شي زړه به الله سره خدا خلی اوس نو ادم علی السلام نو اخلا تر نن رسې او نن تر قیامت رسې چې سور خلق دي یو سر دنیا دي ضرورت تړلې په دې دنیا نه صحیح سلامت هغه خلک زی چې کوم خلکو اسباب چې ناسی او زړه الله سره لګیدلی امام محمد غزالی رحمه الله د دې مثال ورکړي دی فرمایي امام محمد غزالی رحمه الله فرمایي چې په دې دنیا چې د انسان زړه مثال کشتۍ غوندې ده. کشتۍ چې کله په اوبو چې روانوي چې په اوبو باندې پاسي به د اوبه دې ته معاون او مددګاري دی دې په امداد سره سفر کوي منزل مقصود ته رسېږي خو دغه اوبه دي که کشتۍ ته ننه ورننوتلې به غرق کې ډوبه کړي. زړه ده کچری انسان د دنیا زړه نه بار ای به په دغه دنیا سره خو سړی کارونه کوي کنه چې عمره ته زه خو پیسو ضرورت پي چې خیرات کوي صدقې کوي پیسو ضرورت پي چې چا سره شي ګړه کوي پل جوړوي او بو تنظیم چاته کوي بیمار چې کومه د هغه ډاکټر ته به دغه ټولو شیو ته د پیسو ضرورت دي کنه نو چې زړه نه پاره یې به په دغو پیسو سره چار چلیږي او چې زړه ته کله ورننه وځي به انسان دې په وجه سره د دې نه خصت سره هغه دې حلقت ته نږدې سي آخرت نه غافل سي موږ درس نظامی چې یو کتاب د مقامات ایغه چې یو مضمون لیکلای دا په دینار باندې په پیسو باندې دینار اغلی کلای سړی ورته وایی چی دی رایسی ملګری رایسی چی که چیری د پیسو تعریف ته بیان که کنه به د یو دینار د سرو زرو د ا درکوم به دی تعریف ته بیان کی به چې کله روانیږي بیا ملګری ورته وایي چې که چیرې د دې مزمت او بدی دې بیان کړله به د بل دینار درکوم به دې مزمت ته بیان کی ډېر خبرې بچو کی خو یو خبره تکوم دی وايي، د دغه دینار ټولو نه بد عادت دا ده چې ته څومره مجبور یې، څومره په تکلیف چې یې، د تا چار دومره نه چلوي چې دی ترنه تللی دی. داسې غلام چې مولا نه به ګړزي پرېږي، داسې به ترنه ځي، پس ته به د چار چلوي، هسې د چار نه چلوي. مطلب یې دا ده چې کوم چار په چلوي خو پیسې به لګوي چې څوره پورې د لګولې نه دوره پورې خود دی تا چار نه چلوي نو دی وایي چې ټولو نه بد عادت دا ده چې ته څوره په تکلیف او مصیبت کې د تا چار په پسته چلوي چې دی تنه لاړ شي او د غلام غوندې تنه وتښتې شي وپرې دنیا سره زړه لګول نه دی پکار د دنیا هغه اسباب چې د کوم انسان الله نه غافل کوي حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه فرمائی، زه ولاړم، نبی، چا مې په اوږو باندې داسې لاس کېږدول چې ما وکتل، نبی علیه السلام مبارک وو، چې ما ور وکتل ده وفرمائیل، کن فی الدنیا کانک غریب، دنیا کې داسې زندګی تېروه لکه یو مسافر سړی، که سړی په غم کې مسافر ده، که په خوښی کې مسافر ده، که په ویښ شي که اوده وي، چې په کوم حال کې د انسان مسافر ده، د دنیا نه به ځي. د دنیا به نه پاتې کیږي لوی لوی خلکو نه پاتې سلا دولتمنو نه پاتې سلا غریبانو نه پاتې سلا هغه خلک چې ځان ته به سره له ایغونه یوسف علی السلام غوندي حسن او جمال ولې انسان نه پاتې سلا سليمان علی السلام حکومت ته خو ګورا دی انسانانو مندې پیریانو مندې مرغانو مندې درندګانو مندې د سمندر په میانو مندې دیغه حکومت هوا دې د تخت وي خو هغه مرګ څرنګه ورته راځي مرګ داسې ورته راځي چې د خپلې ټنډو کې ته داسې ټیک ورکړی ده په زنې باندې ایښې ده خو داسې ټیک یې ورکړی ده په داسې حال مرګ ورته راځي نو سليمان عليه السلام غنته بادشاہ اغل دنیا نه لاړ نبی عليه السلام مبارک سید الاولین والآخرین آل دنیا نه لاړ به ته پتیش خطا ہے زه پتیش باندې خطا ہے د خطاواله موالده دی دنیا میں سلک دا کن فی دنیا کا انا کا غریب ان دا سی زندگی تیرا والا کتا مسافر ہے مسافر چی ویجی تلار سی دا کم خلقو چی بار ملک سفر کری دی چی دونو پشتنا ہو کی دی وی کلا کلا دا سی خبر ہو کی یاری و کس سر دیر غصاص لنو خو ما ویلا پردائی وطن دا کچل مکو وقتیری کوشش کاؤ مومن بنده په دنیا کې داسې یي چې د وخت تیری کوشش کوي چې د اخرت ذخیره جوړه کړي ډېر خبره پرځي صحابه کرام رضوان الله اجمعین یغه مند په غمو چې دا خبره وا خوشانو چې به دا خبره د اخرت ذخیره جوړول اخرت ته پر توشه تیارول او عابر سبیل یا په لارې باندې تیریدونکي یو کس راغی په لارې باندې راځي وی قتل چې د خلک جمع دي دا څنګه دی وی دا خو د ځان دا خپل لوري باندې لاړ دا خلک ولې جمع دي وی دا خو مړی سلای اکسیډنټ وشو به د افسوس کی ودرېږي خو د ضروری چاري ایغه طرف ته روان سي نبی اسلام مبارک تعلیم ورکړي چې د خړی غونې ژوندۍ ته روان دنیا خبرې، د کور ضروریات، د بال بچو ضروریات، نور د دفتر مسایل، د کاروبار مسایل، د خپلې زندګي مسایل، دا ټولې خبرې به په مخ باندې درځي. خو هغه مسافر سړی چې څرنګه په مخ روان و، ته هم هغسې په مخ باندې ځه، اخرت ته ښه تیاروه، اخرت ته تیاری کوه. سړی حیران پاتې سي چې د ملا اکبر اخرت ته څرنګه تیاري کړې. دا نه ده چې خلي غریبو خلکو نیک اعمال کړي، نه، دولتمنو خلکو هم نیک اعمال کړي دي. حضرت یوسف علیه السلام هغه وزیر اعظم و یغ چې کومه دا به مملکت حکومت و ته میلاو سو، سلیمان علیه السلام به څه و بیا هم د الله پاک عبادت کې کمي نه راتله. سلطان محمود غزنوی رحمه الله یو طرف ته خو دای دی وخت بچاو او بل طرف ته 5000 واری به روزانه درود شریف ویل سړي په ذهن کې دا خبره راځي خو بچاو ټولو نه لایاو هر خبره ټول ضرورتونه پورونا چې سوره سړي ذمہ واري دي تیږي دورې چارې هم دي تیږي شپې به یو خلکو کوښتونه کول شپې به شورې دل ورځې خو به خدمتونه او شپې به شورې دل چی بیا زه تاسره اوس لاړ سم وینا اوس خو پتن لګیلی چی ابایی کتلای به یی ډیر وخت کیږی چی زه کور نر وتلای یم وی شاده چی دوم بری بیا کله دی تا کور نه وبسی فورا ماته خبر راکه اوکه چا نر پریړولی بیا ماته پاس چی کومه ده هغ محل ته چیری ګبړه روله تیږه روله. چې دا د ما وینه نه ده، دا د ما خوريي نه ده، دا د ما رشته دار نه ده، بل څوک و په دې نام باندې تا ته دوکه درکړې وه. اوس هغه ناباده خبره وار وار و ته وایي چې چې خوراک شا کول ترایستار وي ایترینسته و تله دور سنه سترایستار وي سړه مړی د دې سو ورځو دا بل ترینسته و تله هغه واخلا هغه سړه مړۍ يې راواخيستله، اوبو چې يې خيسته کړله، هغه مړۍ سلطان محمود غزنوي رحمه الله وخوړله او هغه نه آباده يې اوبه پسې وڅښلې او د الله په ذات مې دې قسمي چې کومه ورځ تا خبر کړی ده، هغې ورځې نه مې خوراک څښاک بند کړی ده. بيا که به د محمود غزنوي له لوږې او له تندې نه مړ شي، یا به دغ سړی ته انصاف ورکوی ایغه نه بعد چی کومه ده چی کله می تا ته انصاف درکو سی ایغه نه بعد زه خوراک کوم داسی زندګی یی تیروله او پانچ هزار واری به یی درود شریف ویل د دنیا انسان غفله کوی موږ به دی ته بیدار اوسیږو چی داسی نه چی دنیا چی داسی مشغول سو چی الله نه غفل سو. په سرو زرو او سپینو زرو جلال الدین رومی رحمه الله فرمایي سرو زرو سپینو زرو بال بچ نام چې کومه ده هغه دنیا نه ده دنیا دی ایخ شي نام ده چې کوم شای دی الله نه غفله کوي الله نه دی لرې کوي زندگی ډېره زر در په موږ باندې روانه ده تېرېږي او موږ دغسې غفلت سره آخرت ته ور روان یو وإلی الله مصیرک فمن نصیرک الله طرف ته دې تات لګ د الته به دې امداد څوک کوي وفي لحد مکیلک فما کیلک لحد کې به پروته کوشي با په خګوړي چې کوشي تنه تنها پروته تیار وایي پښتنه کول ول بده سکني الته به الله ته جواب زور کوي هلته به دي جواب له کومه نر غواړی زندګي خو دي په بيړي بيړي باندي تيريږي نو اوله خبره چي کوم انسان ته کوم شاي دوکه ورکوي هغه دنيا ده دي دنيا دغي دوکي ته بيداريدل پکار دي ډير خلک يي دوکه کړل دنيا هر کس ته وايي زه يي تا يم زه يي تا يم زه يي تا يم خو چي کله اخير وخت راسي دنيا پاتي سي ديو نه لاړ سي دنيا بل سر نکاح وکړي بل په خطا سی زه یې تایا مځکه وایي زه یې تایا کاروبار وایي زه یې تایا جایداد وایي زه یې تایا او د انسان په خوشحالي چې دا یې ما دي دا یې ما دي بیا داسې وخت رایسي هغه انسان په تیر سي په لاړ سي بل کس په رایسي چې خطا نه سي خلی تا ته داسې نه وایي داسې ډېر خلک یې دوکه کړل او تا هم واره د کبیدار سللې خو ډېره ښه کبیدار نه سللې د دنیا به دې دوکه کي او اخرت ته به دې ولري دموږ اکابرو دا حال وو چي کله سړی د یخو زینده اوږي ته وګوري حیران پاتې سي وایي د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه خپل ګورنر پوښتنه کوي اراغی وایي د ما ګورنر محل چیرته ده داسې محلاتو چې ګوري خلکو ته یي چې هغه خو فقیر او مسکین ده هغه خو محل نسته هغه خو کوټۍ نسته پورې ځنګل چې هلته جوګړه اچولې ده هلته یوه جومپړۍ جوړه کړې ده نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ورغی چې وې کتل نو یوه داسې ټیټه غوندې جوګړ وه ډېره چیګه هم نه وه یوه طرف ته خلاصه وه بل طرف ته خلاصه وه د پښتنو ګویژنو نه آباده ماښام لمانځه ټیم څه لمونځ وسوتله چې ماته به هغه مړۍ راکوي چې کومه ته خورې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ګوري چې ما گورنر د دې سرنګ خورکونه کوي دوت ویل یا امیر المؤمنین کاغه مړی دی خوړلا د سترګې به تا په کبوچ نسی پاتې د خپل واک چې به د نسی پاتې سترګو نه به د اختیار اوش کې روانې سي دوت ویل نه نه خامخا به ما ته هغه مړی را کوي چې کومه تخوري نو ویل امیر المؤمنین دلته به شه د غواړی اوس هغه گورنر یې هم غواړي حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ یې هم غواړي د گورنر نه مخکې عمر صاحب ولاس ور ورسېدل داسې معلومېدله لکه چې پسته خوږه حلوا یې ځان ته برابره کړې ده حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ګوتې پر ډوبې کړلې حقیقت چې هغه سړه مړه یوه کلکه اوبو چې پیالې چې ایښې وه چې پسته تي به یې وخورم نو اپس ته سلی وه حضرت عمر رضی الله تعالی عنه خو خو داسې ګوتې پر ډوبې کړلې خو چې کله په زبې منډې هغه مړۍ چېړدوله له سترګو نه یې اوښکې روانې سللې چې د وخت ګورنر ده او د ده زندګي داسې ده دوره د فقر زندګي تېروي چې دی وچه مړۍ ځان ته ایښې ده هغه خوري خوږو مسلمانانو وروڼو دنیا دکې ته ډېر بیدار اوسېدل پکار دي د دنیا ډېر خلک په دوکې چې واچول چې تا نه کی دوکا چې ما نه کی دوکا دا ته نه چې موږ ته دوکا راکی او دنیا من دې دغه سي تیر سو الله سره مو جوړ نه کړي د دې دشمنانو د انسان چې و دنیا دا دغه دنیا ته بیدار اوسېدل پکار دي شیخ عبدالقادر جیلاني رحمه الله هغه د خپلو ملګرو سره ناست ده الله یاد شي مشغول دي الله پاک دین و دنیا دواړه ورکړي وو نو یو کس خادم راغی جی بحري بیړه د غلې نه ډکه روانه وه تا څو واره هغه بحري بیړه دریاب چې ډوبه سله دی داسې زړه طرف ته متوجه سو او ویې ویله الحمدلله لږ کی واره بعد بیا خبر راغی جی مخچنی خبر غلط وو ا بحری بیړه صحیح سلامت ساحل تر ورسیدله ده داسی سر ټیټ کو بیا یی ویل الحمدلله یو مرید پته وکړله حضرت دا خو عجوبه ده دا خو عجوبه ده دی بحری بیړی په ډوبیدلو باندی الحمدلله په بچ کیدلو باندی الحمدلله زمنه ما دی بحری بیړی په ډوبیدلو بچ کیدلو الحمدلله ندی ویلی چی کله اولنی خبر راغی زړه طرف ته متوجه اسلام زړه کیفیت سرنګه دا زړه می الله یاد چې دغه سي ډوبول فرق نو په چرغلای ما ویل شکر خدایا که غلط دریاب چې ډوب اسلا زړه خو هغه سي صحیح سلامت تا او دومبري چې خبر راغی ما ویل چې خوشی له وجنه نه غفل اسلای نو بیا زړه طرف ته متوجه اسلام ما زړه ته وکتل زړه د الله په یاد چې دغسې ډوبو ما وویل الحمدلله غله خو بچسلله خو زړه الله نه غفل نه ده زړه الله سره دغسې لګېدلی ده خوږو مسلمانانو وروڼو د دغې خبرې خیال ساتل په دنیا کار باندې سړی مشغول ده چې جمع لمونځ خو نسي پاتې چې جمع لمانځه نه خو غفل نسي روزه خو دنیا دپاره چې موږ نه نسي پاتې هغه دی انسان چې کوم دی دنیا چې انسان سره لګلای آ شیطان دا شیطان ډېر دوکې انسان ته ورکوي ډېر خیر خوایي په لباس کې انسان ته راځي او هر ممکن کوشش پکوي او الله بندا چې کله موږ ابجی حضرت آدم علی السلام اما جی هوا علیه رضوان آی جنت کې نه کړل معاف آی جنت کې نه پرېردول چې کله پیغمبر نه پرېردي هغه مندي چې کومه د کوشش کوي به تا چیرته پرېردي ما چیرته پرېردي شیطان انتهایی کوشش کوي انتهایی کوشش کوي چې انسان باندې نیک اعمال خراب کی او د قسمه قسم وسوسه به ترچي خپلوانو سره چی کومه ده هغه سره بدی پیدا کولو کوشش په کوي لمنځه چی سستی په زکات چی سستی په روزه چی سستی قسمه قسم طریقو سره د انسان دور دشمن دا چی کچیر ته دای راضی کوي خبره ومنه بیا دای جوړنت سره کوي عام دشمن داسی چه سړی ښیګړی ورسره وکی بیا تیار سی چه بس دا خو اوس ښیګړی سره کوی دوره چه کومه د دی بدل سه ته هم بدل سه شیطان چه یوه خبره ومنی بیا دی بیا بله تر منی منی چه بله ومنی بیا بله منی چه بله یی ومنی بله منی دوره پوری چه کله نیکی شکل چه ته راشی سړی حیران پاتی سی چې کله انسان د الله والو صحبت او مجلس اختیار کړي ډېر واري داسې وي چې یوه خبره به دین ګڼې او بې دیني وي، دین په شکل چې بې دیني ته ښایي. برسي صاحب والا خبره ډېره مشهوره ده، ډېر عابد او زاهد سړی و، ډېر زیات عبادت یې کاوه او ډېر چې کومه ده د ده دعاګانې قبلېدلې، خلکو منځ کښې مشهور و، د هغه وخت یو بادشاه و، بادشاه بچي باندې هغه باندې شیطان اثر وکړ، چې شیطان اثر په وکړ نو یوه طرف ته شیطان په هغه اثر کاوه بل طرف ته به برسیسه په مخچې ولاړ و او عبادت پرې کاوه ددې بني اسراییلو داسې عابد و چې په کلو کلو عبادت یې کړی و خبرې چې یې اثر و دعا و چې یې اثر و دم چې یې اثر و. اوس په دوند راغی چې برسي صبه کله داسې روکتل په کړکۍ چې بیا روکتل یو سړای ده په دنده چې برانه چې لګیا ده عبادت کوي سخ لمر ده دی عبادت کوي سخ سړو یخ ده او د عبادت کوي حیران پاتې سو اوس قدرتی د ده په زړه چې د په زړه چې د ایغ سړی محبت پیدا سو چې دا خو دور ډیر عبادت کوونکی ده داسې نن هی زنه داسې موقع چی یو سړی خپله په عبادت کی دی الله ته ورنیزو کیږی خو نور خلک چی ده سره تعلق ژوروی ده سره محبت کوی دا محبت دی لری کوی ځنو خلکو محبت دی نیک ښیی او چی ته محبت ورسره ژوروی الله ته ورنیزو کیږی خو ځنه خلک داسی چی دی خپله نیکی خو چی ته مینه ورسره کوی محبت ورسره کوی تا دی پاره دی لری والی سبب ګرځی سړی وایی که دا دین دا حقیقت چی آبی دینی. نو ایخ سړی هم دغسې محبت برسي سو سره زیاتېدو او دی ورته نږدو کېدو دوره پورې چې د ده خیم هغه ته د ده کمرې ته نږدو ورغی کړکۍ خوا ته ودرېدو ډېر زیات عبادت یې کوو هر وخت به چې برسي سه ورکتل په عبادت په مشغولو یو ورځ سخت باران لګیا و طوفان لګیا و نو برسي سه ورته ویل چې خو دلته لګیا یې هلته ما خوا ته عبادت کوه چې کله راغی نو ده خواته عبادت کی مشغول سو اول خو انکار وکړو خو چی کله اصرار به وکړو نو راغی شیطان خو دغه غوښتله څه وخت بعد چی کله سره مانوس لل نو ایدو شیطان وته ویلا چې زه به تاته یو داسې دم پروشاو چې چاته ورکوي پیغمبر به اثر کوي برسی سو ویل نه نه زه دې دمو کار نه کوم ماته دې دغه شیو ضرورت نسته دا او تعالی ډیر نشکر انسان دی بزرګان خو چې ترې درکوي الله رضا دې پر دې سړی قبلوي نو دوی ویل ښه ده بس ورته وشوه دم یې ورته وشو اوس برسیس هغه دم زده کړ خپل عبادت چې مشغول سو بل طرف ته د بادشاه په بچۍ باندې اثر صلاحیدات او هغه په ډاکټرانو دمو باندې طبیبانو باندې شوروي دي هغه علاج نه کیږي ویر کې بارو کېدله بار بار داسې کېدلو نه آباده چېرې جنگ جوړ سو پیغه ته چې کومه ده د بدشاو د ده زمن روان سلل جنگ ته لشکر بیایي په بچی باندې بس کوي شیطان ورته ویل خو دا نیک سړی ده ده خو هسې هم بیزدي نه ور رسوي نقصان به نه وي بد چې بیماریږي خلک پرې ورولوي ورولوي خو هلته یې چې کومه ده ده سره پاتې کار د بدشاه ورغی خبره ورته وکړله ده ته توبه توبه توبه پردی ښځینه وه ما سره په داسې حالت چې دا معنی نه کېږي دغه خبر ته کوم چې شیطان دوره موږ دشمن ده داسې چلونه تړي ته جوړوي موږ تاسو ته ډېر چلونه جوړوي خو موږ هغه ته سوچ نه یي رغبت سعودي نه زه خو داسې نه وایم چې تا سره دې په یو جو سیږي د بل دلته به مکان ورته جوړ کړو دلته به کور ورته جوړ کړو په هغه چې دې اوسېږي نو دوی ته ویل ښه ده شیطان زړه ته ورواچول چې خو د یوه انسان ته چې خیر رسېږي دی چې ته کوم بخل کوې تا ته کوم نقصان ده نو کوشي کور یې جوړ کړ چې کور یې جوړ کړ اوس ښځینه به هلته وه دی به دلته و عبادت یې کوو بادشاه لاړ بادشاه زمن لاړل لښکر سره شیطان زړه چې ورواچول خو دا خو ښځینه ده کوشي دلته یې نو په کار دا ده چې څه لږکي نصیحت ورته کوې، وعظ و نصیحت ورته کوې، مسایل ورته کوې، بیا به دې طریقه دا جوړه کړه چې کور کمرې ته به دی وخته، هغه به په کور کمرې باندې و، داسې به یې نصیحت ورته کوو، شیطان ورته ویل چې نه دا خو ډېر لرې ده، روغ اثر نه په کوي، لږکي نږدو نه به شي، نو هغه ښځینه به کور چې ننه ولاړه وه، دی به بهر ولاړ و، په ګلۍ کې به و، شیطان ورته وایي چې خلک به وایي چې دا خو لېونۍ ده، خندقو ته لګیا ده. خو کور چې ننه هلته چې کومه ده وارثه نو کور ته ننه چې کومه ده ښځینه به داسې لارې ولاړه وه اده به یې چې نه نصیحت ورته کوو نو شیطان ورته وایي چې خو بل چا ته خو نه کې دغه ښځینه ته که شاته یو طرف ته دې سره ولاړه یي نو هغه ښځینه او تر نږدو تلله او د نصیحتونه ورته کول دا چې اقدام نه یي داسې دې باندې ورته شپې به تېرېدلې منسي دوره پورې الله مو دې وساتي الله مو دې وساتي ډیر ځوانان په موبایلو باندې خطا سي اول خو هسې ګپ شپ لګوي خو شاته هغه نه دور نقصان جوړ سي چې بې تلفي مشکله سي بیا د هغه کمي پوره کول د هغه زخم باندې پټۍ کول مشکل سي نو دوه چې کومه د ګپ شپ دغه سي چې کومه د غلا غلا نږدې کېدل هغه شزینا او تر وکتل دور وکتل یو بل ته سره وخندل او بس خبره بدلې سره اوس یا یو طرف ته به ده مسئلې کولې بل طرف ته به هغې نخرې کولې او ده به ورته خندل هغه به خندل دوره پورې چې مسئلې پاتې سلې په ګناه چې مبتلا سلل چې ګناه چې مبتلا سلل د هغې ښځینه حمل سو چې کله یې حمل سو نو بچای پیدا سو شیطان ورته ویل چې پرېږدو چې بچای سي دا به قتل کړي ښځینه به پوهېږي په خبره باندې نو چې کله یې بچای قتل بچای پیدا سو شیطان هغه قتل که مړی که شیطان چې هغه مړ که نو شزینه خو په زړه اصله هغه خو بچاو د ډیر تسلی ورکول چې ګورا بیزتی به مو سی خلکو ته په پته ولګي تکلیف ورته ورسیږي ان غلې کې د لېغه به اختیار لسترګو نه اوش کې راتللې دور پورې چې شیطان وتویلا چې کته ډیر نصیحت وتو کې به اختیار به لسترګو اوش کې وزي چاته به خبرو کې بیزته به ته ځا پسې مړه کا آی مړه کړل اوس یې لاندې دفن کړل، بڅه او بڅه بچیان رالل، نو پته کوي چې مړه خور چېرې ده، دی ورته وایي په زړا سه چې هغه خو بیماره وه، اوس چې بیماره وه نو مړه سلله، وفات سلله، قبرستان چې مو دفن کړله نو هغه ډېر غمجن سلل، لاړل، شیطان بیا هغو ته په خوب چې ورغی هر یوه ته داسې وایي چې دا خو هغه نه ده، دې. قبرستان کې نه ده دفن داسې برسیسه نقصان تاوان بیزتی ور رسولی وه او دلته یې په عبادت خانه کې دفن کړی ده چې خلکو ته پته نه ولګیږي کني تاسو د ده مسله چیګه کو د جای روکیندو سبا من یو ورور خبرو ته کوي چې ما خو داسې خوب ولید بلو دی ماغ دغسې ولید بلو دی ماغ دغسې ولید ټولو یو شی خوب لیدلی و چې کله هغه جای روکیندو هغه وکی اډوکی پرته انسانان دفن سلیو او تل بیا او تل په د ویډ کې مند اثر ما کړو او بیا وی دو خلق زړه چې خبر ما اچول و دا ما تر مند قتل کړو اوس د اخیری وخت دا توایم ک بچ کې دل غواړي نو بیا شیر کو کا الله سره ما شریک کا بیا به دې زه بچ کړم. ده سوچ وکړ چې شیر خو ډېر بد شای ده، خو اوس دې ده خبره د خدایي ومنه، ده یې صاحب اختیار وګڼه، خو چې کله پنسۍ نه بچ سې، بیا به بیا توبه وباسې، نو ده اقرار وکړ، او شیطان یې الله سره شریک کړ، او بل طرف ته یې دې پنسۍ پړی ور ډک وای، چې کله یې پنسۍ پړی ور ډک وای، ده مکنډای مات سو، دنیا نه بې ایمانه لاړ. لوی چل شیطان جوړي شیطان دې موږ داسې دشمن په دې کو اعمالو صورت چې دې ته پیدا رسېدل پکار دي خوږو مسلمانانو ورونو کله پته نه لګي دا به علماو نه پته کوي مشایخو نه به پته کوي ډېر وړي سړی په دین باندې امام محمد غزالی رحمه الله د وخت قاضي القضات چیف جسټس و او د وخت لوی مفتی و او د ټول ملک غټ نه غټ خطیب دی و خو چې کله دا خبره زړه ته ورکوزه سله چې تاسې نه څه خو دین په کارو باندې لګئ چې دا دنیوي خبرې نه نو د هر شای پرېږدو دی وایي چې ما کله د هر شای پرېږدول د خپل ځان اصلاح دپاره د چا په وهم و ګمان چې دا نه راتلله چې د ایمان په کوم کیفیت باندې زه یم دې نه به بهتر کیفیت چیرې کېدای شي اوله زه لاړله د هر شای مې پرېږدول شام ته شام چې مې مجاهدې شروع کړلې خوږو مسلمانانو وروڼو سړی د دین کارونه کوي خو علماو نه مشایخو نه هغو نه دې رهنمایي اخلي چې زه دا دین کار کوم دا صحیح ده که نه ده صحیح مخکې ورځو چې مشکل چې یو جی چې دی دغه غټې نلکې لګېږي که نه ورسره غټ تالاب وي هغه جماعت چې ولګوله چې ښه کار ده محتل الله بندګانو جماعت چې خدا ته طلاق جوړول نه دي صحیح اوس په خلک او د سونه په کوي مستعمل او په جماعت کې چې لاک په مینځي کله تبلیغ الملکری راځي او ته پته نه هغه لوشي په چو مینځي نو ډېر واری سړای دي دین کار کوي خو هغه دین کار دین نه بي دیني د علماو نه مشایخو نه رهنمایي حاصلول د شیطان چلو نه بچ کېدل دې لپاره د علامه ابن جوزي رحمه الله مستقل یو کتاب لیکلی د تلبیس ابلیس په نام باندې د شیطان چلونه پیرانو ته څرنګه چغل ور دوکا ورکوي عالمانو ته امیانو ته دې زمیندارانو خلکو ته وړوکو ته سترو ته نرینهو ته ښځینهو ته هر هر کس ته یې ګوشي ګوشي چلونه ذکر کړي دي چې داسې دی دوکا ورکوي او دریم شای چې کومه ده هغه انسان ته چې کوم نقصان ورکي ا د مخلوق محبت ته دشمن چې اول دال د دا دنیا شین نه شیطان او میم نه مخلوق چې کوم انسان په زړه چې د مخلوق محبت پیدا سي شهواني شيطاني محبت پيدا سه د غير الله محبت پيدا سه د سړی نيک جوړيدل د ايمان کښلي کيفيت ته رسيدل مشکل دي دوره پورې کتاب ولیکلی چې کوم زړه چې د غیر الله محبت دی په دغه باندې د پروردګار معرفت حرام ده ای با دا سړای به چې کومه د عبادت په ډیر کې نفل به ډیر کې تلاوت په ډیر کې په تبلیغ چې په وخت لګي صوفي به ذکر به کوي حافظ به وي عالم به وي مجاهد به وي ډیر څه به حاجي به وي د به ډیر څه کښلي کښلي القاب مندلي خو زړه چې د ایمان کښلی کیفیت پیدا کېدل مشکل دي چې څوره پورې زړه نه غیر الله وتلی نه د خیر او محبت چې زړه نه نی وتلای دوره پورې په زړه کې د ایمان خلای کیفیت نه پیدا کیږي دا مخلوق انسان الله نه غافل کوي کله وخت انسان په ګناه باندې مبتلا کی مخلوق له وجنه ملګرو له وجنه سړی نه ګناه اوسي کله رشتہ دارانو له وجنه ګناه اوسي کله د دز د مخلوق په محبت چې گرفتاری د الله یاد نه غفلی لمنځه چې د غیرو سوچونه ورځي په سجدو چې چې کومه د غیر الله سوچونه ورځي په تلاوتو چې ورځي په ذکرو چې ورځي چې کوم انسان دا غواړي چې ما زړه دې الله یاد سره آباد سي د ایمان مې د کښلم کیفیت جوړ شي اب خپل زړه نه د غیر الله محبت بسلو د پر کوشش کوي مهنت او مجاهده به کوي کدا مهنت نه وکړو بیا دنیا نه زړه د غس یو به د دغ زړه اصلاح الته مشکله ده الته به په دې مند قسم قسم تکالیف راځي نو خپل زړه نه د غیر الله محبت بسل د مولا اکبر دغه طریقه وا ته په دې خبرې له وجې نه پریشان سي چې ما ته د غیر الله محبت ولې راغی د دنیا دنیا شیو دنیا خلکو محبت ولې راغی دغه شي له وجې نه به چې کومه ده هغه پریشانېدل د بنی اسرائیل یو عابد هغه ډېر عبادت گزارو او د عبادتو دوران چې کومه ده د یوه ریبار راوتله یوه بدکاره ښځینه وه د هغه حسن و جمال چرچې وې په خلکو کې خلکو چې د هغه حسن چې کومه ده هغه مشهور و د قدرتي نظر په پرېوتو چې آی ولیدله زړه ته یې محبت کوڅو او چې زړه ته یې کله محبت کوڅو اوس یې زړه نه دی هغه نقشه باسي آ نه وځي دا یې باسي هغه نه وځي بار بار مجاهدې کوي هغه زړه نه نقشه نه وځي چې کله د ډېرې مجاهدې وکړې، ستړې وکړې، نفلونه، دعاګانې، روزې، نو نه وتل، نو شیطان زړه ته ور واچول چې خو ته ورسه دغې ښځینه ته چې دې سره دې ملاقات وځي، زړه نه بده خبره وځي، ما ته ګډې پیسې جمع کړلې، ورغله او چې کله دی ورغی هغې ښځینه ته، نو خادم وویل چې چېرې هغې وویل که چېرې خیرات صدقې ته راغلی ده، د خبرو ته وکړله نو هغه په تراپ ورغی جی تاسو ته خو الله پاک داسی حسن و جمال درکړی ده یو عبید سړای ده عبادت ګزار هغه هم تاسو باندی فرښته سو وای رای ولا رای وسته ځان سره یې په تخت باندی کښینو دی ځان ته یو ډیر قیمتی تخت جوړ کړی وو اوس خوږې خوږې د مینې محبت خبرې کوي. په دغه منځ کې په دغه منځ کې د ته سوچ ورغی او الله بندا ته خو به الله لیدلې چې په جاني ماز باندې به لګیا وي عبادت په دې کو مناجات په دې کو الله نام به دې اخیستو نن خو دې چې پروردګار وویني چې دغه جي ته تللی دا ډېر بد نه خپسي ناراض بسي او ډېر به تانه ګیله من سي بس دا خبره زړه ته ورلله او غمجن سه پرېشان سه رنګه يې زېړ سه له ښځينه ورته وايي چې دا خو لکه چې تا طبيعت خراب ده ورته وايي اما طبيعت خراب ده او ته وايي چې ښځه به چې کوم کار ته راغلی هغه کوه بې ځار ده ورته وویل چې دا زه نه سه کوی وایي ولې وایي زه الله نه ډارېږم الله نه خپه کېږم الله نه شرمېږم چې ما بنده ده نن کوم ځي ته تللی ده نن خو ځان په ګناهو مندې لړي ما ته شرم و حیا راځي ززئی خشزینه او تل چې داسې خو ما سوک نه دی لیدلی چې د جیتا غلې او ګنا بغیر تلې دو دوله بس زنانه نه وې ته سنا مې پلان کای کوم جی پلانی جی د خلاړو خو نگاه ولی مې وو تاثیر دی کی بدلتی هزارو کی تقدیر دی کی د لاړو خو خشزینه پزړه باندې اثر وک دی غزړه دنیا چې کومه ده هغه بدل اصله اوس خو چورغې دغه ځوان خو ګناه کړی ها نه ده او دوره غمجن څه او دوره خپه څه زه شپې او ورځې ګناهونه کوم چېرې مې الله ته توبه نه ده باسلې ما ته په کار ده چې توبه وباسم ټوله شپه الله سره خبرې کوي یا الله ما خو ته ډېر خپه کړی ډېر ګناهونه مې کړي دي ډېر جرمونه مې کړي دي زه نه یم پیدلې بس دې اباده ګناه نه کوم الله نه دی خپه کوم چې سبا مل څه حضرت موسی علیه السلام مجلس ته ورله یغه بنی اسرائیل ته واز فرمایو نو دا داسې لري ودرې له یو کس ته ویل چې او توې چې موسی علیه السلام ته وی چې پلانې دی غواړي ا داسې کمقل غوندې او لرنه او توې چې او موسی پلانې شزینه رغله تاسو راي تنهایی چې چار دا دا خو ټولو خلکو پېژندله چې داسې اعمال دي یې دي، خلک حیران شول، حضرت موسی علیه السلام په زړه کې راغله چې دا خلک به څه وایي چې دې تنهایي کې دغې ښځینه سره دا اتغی کوي، ورته ویل چې دا دې لاړه شي زه نه شو ورتلای، هغه سړی ورته راغی ورته ویل چې تا نام مې ورته واخیست، موسی علیه السلام خو ډېر ناراض شو، ډېر خپه شو او ویل چې زه دې سره ملاقات کول نه غواړم دا دې لاړه شي، ته واپس سه دې زړه خو نوره مات سه یا الله مخ چې ماته پته نه وه چې تا سره خپلوي ضروري ده چې اوس ماته کله پته ولګېدله اوس موسی علیه السلام هو زه واپس کړم دا یې چا نه اورېدلی چې سجدې کې انسان الله ته ډېر ورنږدوي نو په سجدې باندې پرېوتله او الله ته په زړه سلا الله ما په تېرې زندګي باندې توبه ده الله زه شرمنده او خپه یم الله زه تانه معفیانې غواړم الله بیا دې نه خفه کوم کریم الله زه اوس چیرې لاړه سم زه به تا څرنګه میندوم تا سره به جوړه څرنګه کیږي ټوله شپه په ژړا باندې تیره سلله یو یو ګناه ور یادېده چې ما خو پلنۍ ګناه کړې ده بیا به سترګو نه اوښکو باران بیا لګیا سو چې لشکي به قرار میلاو سو بیا به بله ګناه مخته رالله حیران و چې یا الله زه سره څه وکړم زه به تا څرنګه راضي کوم ټوله شپه په ژړا تېره سوله اخر شپې چې زړه چې لار پیدا سله الله پاک خبر ور واچوله چې دلته ګناه نه ته نسې بچ کېدای که ته ګناه نه کوې خلک په دې مجبوره کړي دا ځای پرېږده وه نو دا ایغجینه لاړه زه سده زړې کپړې یې واغوستلې هر شی یې پرېږدول وایي هغه فقیر ولې کلي ته ورلاړ، خلکو ویل چېرې؟ وایي پلاني عابد سره مې چار ده، هغو ویل انتظار وکړه د هغه وظیفې ټایم دی چې کله فارغ شي بیا به روزي، نو دې انتظار کاوه او چې کله هغه روته او هغه دا ولیدله خبر مې دا کوله چې مخلوق انسان غفله کوي، نیک خلک د مخلوق محبت نه ځان ساتي، چې هغه کله ولیدله چې دا خو هغه ښځینه رالاله، بیا یې له سترګو اوښکې روانې سللې او په ژړا سو او د الله بندګۍ ته واپس سه، زه خو ګناه کول نه غواړم، ما خو الله سره ډېر په مشکله تعلق جوړ کړی ده، زه الله سره بدي کول نه غواړم، زه الله نه خپه کوم، دیو ته له ما خبر خوار وه، دی الله پاک طرف ته متوجه سو، یا الله ته مې بچ کې له ګناه نه. الا زه په ټوله دنیا باندې تا تعلق ته ترجیح ورکوم الا تا خپه کول نه غواړم الا تا ځان نه پردی کول نه غواړم الا ته مې معاف کې اش زینه دې چې خبر خو مې وار وار دې دې ز ګناه کول نه غواړم او دې الله بندګۍ ته واپس شه ته دغ جینا لاړه شه د حیبت غلبه پمزه کې پریوته او چې پمزه کې پریوته چې خلکو کته دنیا نه تلای او هغه ښځینه خو نوره زړه مات سوه او څنګ ته تلله او الله ته په ژړا سوه، یا الله زه اوس څه وکړم، چېري لاړه سم، تا به زه څرنګه میندوم، تا سره به د ما تعلق څرنګه جوړېږي، ما خو ګناهو کي ډوبه زندګي وه، غفلتونه ډکه زندګي وه، خو اوس چي زه توبه باسم موسی علیه السلام هر وشڼلم او یا الله هلته له ګناه نه نه سو بچ کېدای. خو چې دغه عابد ترانه د ماسپېروالي له وجې دی هم وفات سو، الا زه خو تا غواړم، الا زه خو تا میندول غواړم، الا زه خو تا پره تالوک جوړول غواړم، بس شپې او ورځې په ژړا مندې، چې درې ورځې تېرې سللې، بیا رالله، خلکو ته وایي چې زه خو دې ته رغلی وم، ما ډېره په ګناهو چې زندګي تېره کړې، که دغه سړي سره مې نکاح وسي، کېدای سي ما زندګي بدله سي، خلکو ویل دی خو دنیا نه لاړه بل وروره دا آ ډیر نیکو کار دی ایغه ته موږ خبر کو ایغه د الله رضا ده پر د رشتہ قبول کړل او دغه شزینه توبه وبسلو نکاح اوسو نکاح نه بعد الله پاک وو بچیان ورکو کتاب ولیکي د وو سره د بنی اسرائیل لوی لوی اولیاء کرامو خوږو مسلمانانو ورونو دغه خبرې ته موږ هم بیدار سو چې د مخلوق محبت نه ځان بچ کول او دا هم یاد لاره د استاد محبت د شیخ محبت د مور پلار محبت د اولاد محبت دا د شتو محبتونه دا چې کوم دي چې حدود چې نه نه دا د الله پاک مینه محبت حصہ ده دا د شریعت مخالفت نه د نفسانی او شهوانی محبت نه بسړای ځان سدي او اخیری دشمن چې کومه د انسان نفس ستا د خپل ځان دا هند د پاره روکاوټ جوړیږي خبر اوږده سله له نفس باندې به انشاءالله بله موقع باندې تفصیل سره خبره کوو خو دوره قدر ده چې دغه نفس ته بیدار اوسیدل پکار دي چې سړی د خپل نفس اصلاح وکړي خپل نفس پاک کړي قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها چا چې د نفس پاک کو د خپلا حکم به مند کړل او چې چا نفس پاک نه کو په ګناهو کې ولاړو د ناکام نه مراد خپل نفس ته دی چې نفس کله سرکشي به کتابونه لیکي چې شیطان نه بدتر دی شیطان چا خطا کو شیطان چې ادم علی السلام ته سجده نه کوله انکار چا ته کو نفس غفله او نفس د د نفس غفله او ایغه خطا کو چې کله نفس خبيث دی به شیطان نه په خبثت کې مختصي چې ما زړه کې لشکې غوندې تبدیلی راغلی ده د دغ زړه اصلاح کول پکار دي خپل ځان اصلاح کول پکار دي نو د د وزیر فضل بن ربی یغه د ویلا چې چیرې دلته څوک نیک سړای نشته د چیغه مجلس د ورسو خوشو مسلمانانو ورونو د زړه جوړولو د پر په خلق غواړي دا سه خلق چې هغه په زړه باندې مهنت کوي او په زړه باندې اجر کوي دی هغه صحبت سره د زړه جوړیږي یو دویلا دلته یو مشهور محدث د بزرګ د کوم نه سفیان ابن عیینه ایغه مجلس ته باور سو چې کله ورغله پښتنه وکړله چې څوک وي بادشاہ راغلی د تا ملاقات ته ضرور وته بادشاہ سلامت خو زبا درغله او تا دور تکلیف ولې کوی دا خبره پرېردوا ما یو حاجت راوړی د ایغه باندې او راغله د سو خبره سره وکړلې ایغه نه بعد بادشاہ وتویل تا باندې قرضاسته او تل او دور ده فضل ابن رابی خپل وزیر ته مخ وروړو د قرضا ادا کا نو یې غنه لاړل چې بهر او وتل پد سو په لزړه مې سام نه سچره بل سو او تل دلته عبد الرزاق ته لوی محدث ته چې غته ورسو یغه توارل یغه دغه سي جواب او دغه سي معاملې او دی ول قرضا ادا کړل او پد سو ته ویل چې زړه مې سام نه سچره بل سو سو په دلته فضیل بن عیاض ته د حرم شریف لوی عابد د چیغه ته ورسو یا عابد الحرمین لو ابصارتنا نو دلته چې کومه د عابد ده حضرت فضیل بن عیاض ایغه دروازې ته ودرېدل چې کله خیمه دروازه وټکوله ده ویل څوک دی په لمانځه باندې مشغول و دوی انتظار وکړ چې لمانځه نه فارغ شي دروازه یې وټکوله ویل څوک وي بادشاه ویل بادشاه و ما څه کار ده سره بادشاه صاحب خو ما څه کار نشته فضل بن ربیع ویل سبحان الله د بادشاه تابعداري په تا باندې واجبه نه ده نو د ډیوه مړه کړله هغې دروازه یې خلاصه کړله غلی پټ څنګ ته کېناست اوسې بدشاه هم غواړي او فضل بن ربيع وزير يې هم غواړي بدشاه لاس داسې په پرېوتل خو چې بدشاه لاس په وشنتل دوي تلل سبحان الله سبحان الله څه خوږ پست لاس دي خو چې جهنم نه بچ شي څه خوږ پست لاس دي خو چې جهنم نه بچ شي دې د زړه نه خبرور وتله بدشاه له سترګو اوښکې روانې شلې چې خلکو ته خپل حق ور رسوه، بلو ته ویله چې که ته دا غواړې چې الله پاک په مخ کې دې سور خورې، چې داسې شپه تر باندې تېره نه سي چې قوم په باره کې تا په زړه کې حسد او کینه يي، چې قوم سره دې حسد او کینه نه يي او ته خو په خپل ځان دې ډېر اعتماد ده. ده ورته ویله ما ته څه نصیحت وکړه؟ ورته ویله چې نصیحت تا ته څه ضرورت ده، تا خو بادشاهي میندلې ده او عمر بن عبدالعزیز رحمه الله هغه خپل یو ګورنر شکایت و تر ولګ جی دوره ډیره چار ده ارام می نسته ده بیا د جواب چو ته ولیکل ته قوم خدمت کوه قوم خدمت کو دوزخیانو بی ارامی یاده که ابه اور په لمبو چی سوزی نه بیا شپی ارامی نه بیا ورځ ارامی ورځ به نه یی هفته به نه یی کلونه کلونه به بی ارامه یی چی سړی کله یوه ورځ خوب خراب سی د سوره بې ټیمه یی جهنمیانو ته به اوکه خوب ورځي هم شپې او ورځې به دغسې تیریږي اه ګورنر فورن راغی وایي چیرې رالې وایي تا خبرې له وجې نه ما زړه وچاوده زړه پردې مې پرې تللې الله په ذات مې دې قسمې نه به تا نه ګورنري قبوله کوم نه به بل چا نه ګورنري قبوله کوم چې جهنمیانو ته مې سوچ وکړ چې چغې او برغړې به یی او بې آرامیانې به یی نو زه د جهنم نه وډارسلنه او تعالی ته خو ډیر په ځان باندې د اعتمادي هارون رشید په سب په زړاو ټورو زړل چې سترګو نه اوس کو بران لګیاو د خبرې مثله باندې کوي چې کو بلا هغه ته له فضل ابن ربي چې لشکې خو په بچا سره نرمي وکړه دوی ته او دې ربي زویا هلاک تا کو کو او تا وای ماته چې نرمي پوکا وار ودا خبره کدا غواړي چې قیامت په ورځې مندې پل صراط مندې دې تا قدم نه وټویږي نو نن دغې خبرې ته تیار سه خلکې خدا مندې رحم کوه یغه سره ښېګړې کوه خوږو مسلمانانو ورونو بې وتویل چې ده وتویل چې جی تا مندې څه قرضه سته وتیل اه ما مندې پروردګار قرضه ده ما سره به حساب کوي کیو نه خلاصوای می سیونه خلاص می کا هارون رشید او دویله دی مخه خو زه نه وینم او دیله بیا نور کرزا نسته او دیله مخلوق کرزا ده او وای ماته دی دی حکم نه ده سلای ده داسی یوه کسور دی ده نن یرو ور مخته کړه چی ده واخله او دیله سبحان الله سبحان الله زه تا سره شګړه کوم او ته ما هلاکوی هلاکت طرف ته می بیایی اوس بدشاه ناسته وزیر ناسته او هغه بعد فضیل ابن عیاض رحمه الله غلی کیناسته خو تیله دی ما وخت مو ضایع کو الله پاک طرف ته متوجه سو بچه سیخ سیخ ته ګوری او سترګو نه اوشکی بهیږی فضل ابن ربیع هم ورسره ولاړ ده او بیا هغه وزیر هغه کڅوړه ور واخیستله او په درنو درنو قدمو ور روان سو له باره رووتل مخ یې ور واړاوه چی کله زه ته وایم چی زړه می نه ده روغ بیا می داسی خلکو ته ور ولوه داسی خلکو په صحبت او مجلس سره زړه روغیږی خوږو مسلمانانو وروڼو دغه يو درد او غم ده چې موږ زړونه روغ سي چې کله پروردګار ته ورځو هلته مو زړه چې بل تړی نه يي د الله پاک محبت يي په زړو چې د الله ياد يي په زړو چې په تيري زندګي مو نه توبه وباسو يا الله څوره مې د غفلت زندګي تيره کړې تانه پردي والي زندګي مې تيره کړې دا مې بد کړي دي الله زه نن تاسره جوړه کوم او زه به خپل ځان باندې محنت کوم چې دوکې ولې دغو شیو نه بچ سه او تا سره مې تعلق جوړ شي چې موږ دا په ښه اراده وکړو امید ده د الله پاک رحمتو نه به برخه میلاو شي واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.